قوم پرستی یا نشنلزم ترمنځ د معاملې یا یو بل سره د تړاو د شتون او یا نشتون په اړه باندې یا په بل عبارت خلاصه چې درته ووایم آیا نشنلزم په اسلام کې ځای لري چې یو څوک ځان ته نشنلست وایي قوم پرست وایي هغه مسلمان پاتې کېدای شي په دې باره کې د تاسو خدمت کې څو مختصرې خبرې کوم د نن ورځې خبرې شاید ډېرې په نقشه پورې تړلې نه وي لکه د نقشې برخه نشنلیزم ما تاسو ته په تیر درس کې ووایه په تیر درس کې د نقشې په مخ باندې موږ تاسو ولیدل چې نشنلیزم د یو سیاسي کینسر په حیث باندې اسلامي امت څنګه ټوټه ټوټه او څنګه یو له بل نه بیل کړ او څنګه درزونه د امت د قومونو ترمنځ راغلل چې تر نن بیا نه دي کوشیر شوي پیوند بیا نه دی اخیستی نن په دغه مختصره موضوع باندې او معینه موضوع باندې خبره کوو چې آیا نشنلزم په اسلام کې ځای لري دا پوښتنه ځکه ډیره مهمه ده چې د موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر خلک د ځان ته ملتپالي وایي ډیر ګوندونه د ځان ته ملتپالي ګوندونه وایي قوم پالنه د هغه شعار دی او په دې باندې فخر کوي بلکې ځینې خلک یې لا د ثواب کار هم بولي پښتانه ملتپالي هم ځان ته د ثواب کار بولي فارسي ژبې ملتپالي هم دا ځان ته د ثواب کار بولي ازبک ژبې ملتپالي هم ملتپالي هم ځان ته دا د ثواب کار بولي عربان هم دا ځان ته د ثواب کار بولي کردان او ترکان پنجابیان بلوچان تاجکان قرغزان آذریان څومره دي دا یو د افتخار او د عزت صحیح غني او په افغانستان کې خو کله نا کله پښتانه نشنلستان د اسلام او د نشنلزم ترمن د پیوندکارۍ په خاطر ځینې مجلسونه او ځینې غونډې هم جوړوي کتابونه هم چاپوي مزامین هم خپروي ترڅو د منګه ساده لو حزوانان هغه چې د اسلامي جوړې مطالعې نه محروم دي هغه دوکه کی او په دغه شیطانی جال کې لزان سره ملګری کی تر ارته د مخه باید موږ او تاسو د نشنلیزم هغه تعریف وپیژنو چې په کم باندې د نشنلیزم فیلسوفانو اتفاق کړی دی نشنلیزم یا قوم پرستی وایي څه شي ته خپل قوم په نورو قومونو غوره ګڼل او د قیادت حق د خپل ځان ګڼل هر قوم تر بل قوم ځان غوره بولی چې غوره ونه بولی خو بیا خو نشنلزم پکې رانغی ځکه چې مساوي بولی د بل چا سره نو بیا خو ټول انسانان سره یو شی شو همداسې لکه نه ده خپل قوم تر نورو قومونو غوره بلل او د نورو قومونو د قیادت حق خپلول او دا غوره بلل یې هم په دې خاطر باندې چې دا د قوم دی نه دا چې دا ښه مسلمانان دي یا ښه مؤمنان خلک دي یا عالمان دي یا یو بل داسې صفت ورکې دی لکه د میړانې د شجاعت د جهاد د تقوا د علم د قریشیت د پیغمبر د کورنۍ سره تړاو د سیادت چې زه سید یم په دې خاطر نه غوره بولی بلکې په دې خاطر غوره بولی چې دا د قوم ده چې د قوم ده د تر نورو قومونو غوره وي او د قیادت حق باید د په لاس کې که حاکمیت وي که حکومت وي که زمامداري وي که نظام وي که فیصلې وي دا باید دی وکوي نشنلیزم په شلمه پیړۍ کې د یو دین حیثیت غوره کړی و د یو نوي دین حیثیت غوره کړی و نشنلیزم په افغانستان کې هم خلک ورته ډېر په قداست باندې قائل وو پاکستان کې هم ډېر په قداست باندې ورته قائل وو په هندستان کې هم همدغه شو په چین کې هم همدغه شو په نور اسلامي جمهوریتونو کې چې منځنۍ اسیا جمهوریتونه دي په هغې کې هم داسې لکه تاجکستان ازبکستان قرغیزستان قزاقستان ارمنستان اذربایجان چچنستان او په عربي نړۍ کې هم همدغه په قداست باندې ورته قائل وو او تر هر څه قومیت یا قوم پرستی دا غوره ګڼله تر قرآن تر پیغمبر تر احادیث تر اسلامی فقه تر اسلامی احکام د اسلام تر اولیا مصالح تر دې هر څه خپل قومیت غوره باله عربو نسملستانو چې په عراق او سوریه باندې حکومت وکاو دغه زما ګوند زما رب دی د ما پارټي د ما خدای ده آمنت بالبعث ربا لا شريك له دغه حزب باس د ما دغه ګوند د ما د د ما رب دی نعوذ بالله دا چې رب چې بل شریک ور سره نه منم په دې کې بل سره سره نه ځایږي نه سره به اسلام ځایږي نه قران ځایږي نه پیغمبر ځایږي نه اسلامي اخوت ځایږي بل سره سره په دې کې نه ځایږي وبالعروبة دينا ليس له ثاني وی عربیت بیا د ما دین ده بل داسې دین بیا نه پیدا کیږي ګوند می خدای دی او عربیت می دین دی په افغانستان کې هم همدغه افغان ملتیانو ته تر الله تر رسول تر کتاب تر دینی مقدساتو تر کعبه تر مدینه تر آل بیتو تر هر څه ورته ګوند محترم دي کمونستانو ته هم تر هر څه ګوند محترم دي د ګوندي مصالحو په خاطر باید هر څه نه سړی تیر شي کنه سړی ګوندي کیږي نه نو په سلمه پیړۍ کې نشنلیزم د یو دین حیثیت غوره کړی وو په عربو کې هم غوره کړی وو په عجمو کې هم غوره کړی وو په افغانستان کې هم غوره کړی وو او دغه دین ارکان څه شي دي دوی په کومه خبره سره راټولېږي موږ تاسو د دین ارکان پنځه دي او په دې باندې سره راټولېږو چې یو سړی ووایي چې الله مې رب دی زه مسلمان یم د توحید کلمه وایي بیا مونږ کوي زکات ور کوي روزه نیسي حج ته ځي دا سړی که په امریکا کې وي که په سویډن کې وي که په سایبیریا کې وي که په الاسکا کې وي دلته که په کاناډا کې وي که برازیل کې وي که په استرالیا کې وي که په روسیه کې وي که په چین کې وي که قزاقستان کې وي که هر چېرته وي هغه ته موږ څوک وایي مسلمان ورته وایي او مسلمان خپل څوک ګڼو خپل ورور یې ګڼو انما المؤمنون اخوه الله فرمایي چې مؤمنان سره ورونه دي دغه روسای چې دلته ده او کلمه وایي اسلام په دې پنځه ارکانو باندې د ایمان لري باور لري دی له ما سره په څه کې ورور دی دغه پنځو بنا وکړي په څه شي کې وینه را سره شریکه ده ژبه را سره شریکه ده خاوره را سره شریکه ده اقتصادي مصالح را سره شریک دي تاریخ را سره شریک دی نه دی شریک کنه دغه چینایي چې دلته دی او په دې پنځو ارکانو باندې ایمان لري دی له دغه عربي سره په مدینه منوره کې اوسېږي ورور دی که نه دی ورور دی قرآن فرمایي چې مؤمنان سره ورونه دي دا په څه کې سره شریک دي په دې پنځو بناو کې په دې پنځو بناو کې چې هر څوک د موږ سره شریک دي هغه د موږ ورونه دي که نور څومره شیان رانه بېل وي هېڅ پروا نه کوي که یې ژبه رانه بېله وي هېڅ پروا نه کوي که یې خاوره رانه بېله وي هېڅ پروا نه کوي که یې رنګ رانه بېل وي هېڅ پروا نه کوي که یې تاریخ رانه بېل وي هېڅ پروا نه کوي که هیڅ اقتصادي مصالح را سره نه لري تجارت راکړه ورکړه دا شان را سره نه لري هیڅ پروا نه کوي موږ او تاسو د چشنیا مسلمانان څه سره مشترک لرو هیڅ شی سره مشترک نه دي غیر له دین موږ او تاسو د بوسنیا مسلمانان څه سره مشترک لرو هغه د اروپا په شرق کې پراته دي موږ په افغانستان کې پراته هیڅ هم سره مشترک نه دي خو د هغوی په درد دردېږو که نه دردېږو ها او په ښادۍ خوشحالېږو ښادېږو که نه ښادېږو بلکل ښادېږو موږ اسلام سره یو ځای کړي یو اوس راځئ چې وګورو چې د نېشنلزم ارکان څو دي د قوم پرستۍ ارکان څو دي د دې بدبختانو هم پنځه رکنونه دي په دې پنځه رکنونو باندې دوی سره راټولېږي د نېشنلزم پنځه رکنونه دي په دې باندې سره راټولېږي اول رکن د دوی هغه ژبه ده اول څه ده ژبه ده دوی وایي چې هر څوک زما په ژبه غږیږي هغه زما ورور دی زما قوم دی کاغه هندو دی کاغه مسلمان دی کاغه کافر دی کاغه مرتد دی کاغه منافق دی کاغه کمونست دی کاغه دهری دی که هر څوک دی خدای پښتون دی چې پښتون دی نو دی زما په قوم کې شریک دی زه باید د ده د مصالحو نه دفاع وکړم او هر هغه څوک چې د ما په ژبه نه غږیږي په پښتو نه غږیږي یا په فارسي نه غږیږي یا په هزارګي نه غږیږي یا په عربي نه غږیږي یا په کوردي نه غږیږي یا په ترکی یا په پنجابي یا په هندي نه غږیږي په آسامي په ازري په بل ژبه نه غږیږي هغه سره د ما څه تړاو نشته ده چې د ما په ژبه څوک غږیږي هغه د ما ورور ده دغه مصالح تر ټولو مصالح ما ته محترم دي مقدس دي زه باید اول د هغو نه دفاع وکړم دا باید ونه وایم چې دغه پښتون سره زه دښمني ځکه کوم دا د ما ورور نه دی چې دی کمونیست دی دا عقیده له ما نه بېله ده نه د عقیدې خبره په دې کې نشته ژبه له ما سره یو ده چې ژبه له ما سره یو ده نو بنا دا د ما ورور دی دا د ما په قوم کې شریک دی یا مثلا دغه تاجک ته زه باید بد ونه وایم خیر د هغه ستنی ده خیر د هغه شولې ده خیر د هغه کمونیست ده خیر د هغه یو بل یو سیکولر مذهب ولا ده ځکه چې ژبه له ما سره یو ده ما د قوم ژبه وایي چې ما د قوم ژبه وایي نو باید زه د دنه دفاع وکم د د مصالحو نه دفاع وکم د د هر څه نه زه باید دفاع وکم چې وګورئ په لکونو لکونو کتابونه د اسلام پکې دي یوازینی بدبخت ژبه پښتو ده چې د اسلام سل کتابه پکې نه په ټوله پښتو کې لس تفسیرونه په پښتو باندې نه بلکې پنځه نشته ور باندې په ټوله پښتو کې د حدیث یو کتاب نشته نه پکې بخاري شته نه پکې ترمذي شته نه پکې ابو داود شته نه پکې هدایه شته نه پکې یو بل کتاب شته په ټوله پښتو کې سل د دین کتابونه نه د اسلام د تاریخ کتاب پکې نشته کستا یو نیم هغه بل چا را ترجمه کړی دی پښتون لیکوال پښتون ادیب پښتون پو د اسلام لپاره څه پکې نه دی کړی بس لنډۍ منډۍ سندرې مندرې بګتې بوللې دا شیان سره راټول کړي دي په دې باندې قوم مشغول کړی ده دا د پلاني بولله ده دا د پلاني سندره ده دا د پلاني وینا ده په دې باندې سره دی دا او ګودر دا او سور سالو دا او مازیګری دا او بس دا شیان دي ټول فرهنګ یې دین یې اخلاق یې د ژوند فلسفه یې تاریخ یې په ګودر او سور سالو کې را خلاصه کړې ده نه پکې یو د ټکنالوژۍ کتاب شته نه پکې یو د طب کتاب شته نه پکې یو د تاریخ کتاب شته نه پکې یو د اخلاقو کتاب شته او چې د پښتو ټولنې په نامه باندې حکومت په لکونو لکونو پیسې خرڅولې او لا خرڅوي د علوم د اکاډمۍ په نامه باندې چې پښتو څومره څېړنې شوي دي هغه د نشنلزم په رګونو او ریښو باندې شوي دي یا به په زړو آریایانو باندې شوي یا په سغدیانو بخدیانو باندې شوي یا به په کنیسکا باندې شوي یا به د بامیانو په مجسمې باندې شوي او یا به د ما قبل اسلام ادیانو باندې شوي په دې باندې څېړنې کړي دا موږ ته راوړاندې کړي د بودا په باره کې به ښه ډېر بحثونه کتابونه مضامین مجلې دا وګورئ خو د پیغمبر علیه السلام په باره کې تر اوسه پورې یو کتاب نشته هغه د حکومت تالیف کړی او خلکو ته یې وړاندې کړی کېدای شي یو نیم کتاب د بل چا ترجمه کړی وي هم کېدای شي د چا په شخصي کوششونو باندې شروع شوی او بیا یې رسمي بڼه نیولې همدغه ډول نشنلستانو کې هر یو ته خپله ژبه مقدسه ده دویم رکن دی نشنلزم هغه وطن یا ځمکه ده که په دې ځمکه باندې څوک اوسېږي له موږ سره هغه د موږ په قوم کې شامل ده او چې د دې جغرافي حدودو نه ور اخوا ده هغه زما ورور نه ده هغه ته موږ پردی وایي دا اوس تاسو ګورئ چې حکومت حکومتي دستګاوې مطبوعات تلویزیونونه دا نور خلک د دې خاورې هر بچی څه دی کاغه کمونست دی کاغه شولې دی کاغه افغان ملتي دی کاغه بيدینه دی کاغه سیکولر دی لادینه دی کاغه هر څه دی ا دې خاور محترم بچی دی خو د بل خاور نه که څوک د قران د دفاع په خاطر باندې راغلی وي د اسلامي عزت او ناموس د دفاع په خاطر راغلی وي هغه څوک دی پردی ا پردی دی کنه دی پردی بولی کې نه بولی اجنبي بولی کې نه بولی واجب القتل بولی کې نه بولی ګناه څه ده د دې خاور بچی نه ده د دې خاور بچی نه ده ا د دې خاور بچی چې هر څوک وي هغه محترم دی دغه حقوق محفوظ دي دا په افغانستان کې هم داسې ده په نور اسلامي ملکونو کې هم داسې ده په ایران کې هم داسې ده په ټولو اسلامي ملکونو کې چې چېرته نشنلیزم حاکم دی یا نشنلیزم د نشنلیزم نظریات په خلکو کې خواره دي خپل کافر خپل شرابي خپل ځاني خپل بدکار خپل ظالم خپل رشوتخور د بل چا تر متقي انسان غوره ګڼي حتی په عربي خاورو کې دا موږ تاسو افغانان سره مزدري غریبۍ ته ورځي خپل بدبخت ظالم سړی چې یو یو مظلوم یو کال دوه کالو مزدوري حقوق اخلي خوري غصبوي بس د هغه طرفداري ستنه په حکومتونو قضاګانو محکمو په ټولنو کې او د مسافر دربدر نه سوالې ا دې خاورې بچی نه ده هغه دویمه درجه انسان ده درېمه یا لسمه درجه انسان ده دویم رکن د نشنلزم وطن ده یا ځمکه او دغه وطن او ځمکه باید په نشنلزم کې دومره ډېره وستایل شي دومره ډېره وستایل شي دومره ډېره وستایل شي چې د یو معبود حیثیت غوره کړي اله دا زما وطن او دا مې د بابا وطن او دا مې د ادې وطن او دا مې لیلا وطن او دا مې زیبا وطن او دا مې داسې وطن دا مې داسې وطن خو اسلام پکې نه یادېږي یوازې وطن او د وطن سرحدات د مقدس وګڼل شي تر دې سرحدونه ور اخوا چې هر څوک وي هغه د پردي وګڼل شي میهن میهن وطن وطن حتی د موږ مسلمانانو په د اسلامي ادبیاتو کې په د اسلامي ترانو کې د موږ وطن دومره ډېر ستایلی چې ولاکې قرآن دومره ستایلی راشي دا اوس د جهادي اسلامي ترانې را سره وګورئ چې قرآن پکې ډېر یاد شوی دی او که وطن پکې ډېر یاد شوی دی او هېواد پکې ډېر یاد شوی موږ نا آګاهانه طور د نشنلزم نه متاثره شوي یو وطن وطن یادو تر وطن نه وراخوتم بل شي ته ذهن نه ورسېږي موږ ته که اسلام ورکی وي نو وطن محترم دی او که اسلام ورکې نه نو بیا هم مکه هم محترمه نه ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کډه ته وکړي بیت الله پکې وو زمزم پکې وو جبرائیل ورته راخته کېده د ابو الانبیاء ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام وطن دی هغه د زوی وطن پیغمبر اسلام کړه ته وکړه لار پرې خو ولی ځکه چې دین به کې نه ځای دی دین به کې نه و چا دین به کې نه مانه بس د وطن ور پرې خو دا نه ویل چې بد د ما وطن دا دلته چې ارتر باندې تیریږي دا به تیروم د خپل خلک سره به سوله کوم د سره به او مشترک نظام جوړوم دیموکراسي به وي اکثریت به وي هر بې د اکثریته بې د انتخاباتو بې د دیموکراسي بې د خرچې او مصارف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د حکومت مشري ورکوله قریش راټول شول پیغمبر سلام ته راغله ورته ویل چې که ته په دغه نبوت باندې بادشاهي غواړې نو موږ به یې بادشاه ان کنت ترید به ملکا ملکناک علینا که بادشاہي غواړي نو بادشاہ به دي وان كنت تريد به سیادتا سودناک علینا کته کته غواړي چې سید شي د منګه سیاسي زعیم شي مشر شي د منګه نو مشر به دې کوي ټول به در سره بیعت وکړي دا ګورې د قریش د مشرانو خبرې د رسول الله ته وړاندې کوي صلی الله علیه وسلم وإن كنت تريد به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا او که مال غواړې سره جمع کې نو دونه مالونه به تر جمع کو چې په دې ټولو عربو کې به د تا په اندازه مال دي چانه او په ځینې روایت کې خدام دي چې که خزه غواړي نو داسې دولي خپل انجونې به در تراولو ورته واده به کو تر هغه بل خپل پیدا کیږي پیغمبر سلام دې دعوه واوري ده نبی ورته قران تلاوت نه د ما دغه دعوه ده خو چې کله دا قرآن او دا اسلامي قانون او اسلام هلته پکې نه ځای د خلکو نه مانه وطن یې ورپرېښوده پاچاهي یې ورپرېښوده زعامت یې ورپرېښوده هر څه یې ورپرېښوده که دین په وطن کې وي نو بیا وطن محترم دی که دین پکې نه وي بیا خو مکه هم محترمه نه ده بیا خو د مکې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه دا خو هجرت محترم دی د هجرت په باره کې ګوري دا خبره ډیره پخه خبره ده چې کمزوري قومونه هجرت نه کوي پیاوړي غیرتمن قومونه هجرت کوي کمزوره قوم وایي چې هر څوک راځي د ما ورسره څه سبا کیږي که انګريز راځي که څنګهیز راځي که روسي راځي که امریکایي راځي که بل هر څوک راځي بس کې دي سبا کوم ورسره ما سره به کار نه نور که قانون د سپین راولي که تور راولي زه منم ورسره خو غیرتمن قوم وایي چې نه یا به په دې خاوره کې زه حاکم یم یا به نه یم چې نه یم بیا دلته زه نه اوسېږم تر څو مې چې دلته ځان نه حاکم کړی تر هغه پورې زه نه پاتې کېږم غیرتمن قومونه هجرت کوي او بغیرت قومونه هجرت ته بد وایي هغه ملک ودانوي انبیا علیهم الصلاة والسلام تر ټولو غوره مخلوق دی الله تعالی هغه هجرتونه کړی وطن پریخه موسی علیه الصلاة والسلام مصر پریخو ده نیلی پریخو ده لوی دنیا پریخو ده آباد د تمدن مرکز پریخو ده قصر پریخو ده هغه معنی پریخو ده چې دای پکې لوی شوی و لاړه د سینا دښتو ته لاړه د اردن د مدین دښتو ته چې دین پکې نه ځای نو وطن به څه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن پرې کوي ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام وطن پرې کوي نور انبیا وطن نه پرې کوي وطن او ځمکه د دین اسلامستانو د دین دویم رکن دی هغه په دې وطن کې څوک دی لما سره دا محترم دی دا ما قوم دی او چې د دې وطن نه اخواته ما پورې اړه نه لري چې څه پې تېرېږي تېرېږي که مې ورسره ښه کولی شو کوه که مسؤلیت نه لرم که مې کولی شو وبه کوم که مسؤلیت نه لرم دا یې دعوه ده او زما مسؤلیت بس په دغه جغرافي حدودو کې خلاصه کېږي دریم رکن د دوی د دین هغه تاریخ ده مشترک تاریخ هغوی وایي چې له ما سره چې د چا تاریخ شریک ده هغه د ما ورور دی خیر ده که هغه اوس په یو بل نامه باندې یادېږي یا په یوه بله خاوره کې اوسېږي تاسو چې وګورئ په افغانستان کې د علومو د اکاډمۍ او د پښتو څېړنو مرکز چې څونه کتابونه لیکلي دي اکثره توجه په دې باندې کړې ده او بس دا خلکو ته لګیا دي ثابتوي چې دا هندوان د موږ رونه دي هندوان د موږ رونه دي موږ او هندوان سره یو او موږ او جرمنیان سره یو ځکه هغوی هم آریایان دي او موږ هم آریایان یو بس د موږ تاریخ سره مشترک ده موږ او جرمنیان او د مرکزي د شرقي اروپا خلک دا خلک موږ سره یو وي ولې ځکه چې د موږ د وینم سره شریک ده او تاریخ هم سره شریک ده دغه مشترک تاریخ هغه د جاهلیت د زمانه وي که د اسلام نه مخکې وي هغه د هر زمانه هغه دوی ته محترم دی مقدس دی په دې باندې د یو چا سره تړاو پیدا کوي او په دې باندې د یو چا سره خپل روابط برقراروي څلورم رکن په دې کې هغه مشترک مصالح دي وای خیر ده که وطن کې مرا سره یو ځای نه دی او زه باندې ما نه ده او تاریخ کې سره بیل دی خو اوس موږ ګټې لرو متبادلې ګټې لرو ستراتیژیکې ګټې لرو هم زموږ سره زموږ د دفاع خاطر باندې هغوی راغلي دي اقتصادي ګټې مور پورې تړلې که دوی نه یې موږ وجود نه لرو بس د موږ معنوي او سیاسي وجود په دوی پورې تړلی نو بنا دا د موږ قوم ده او د دوی سره چې هر څوک مقابله کوي دوی په خلاف چې هر څوک راپاڅېږي راپاڅېږي هغوی پردي پالي دي هغوی د وطن دښمنان دي د خاورې دښمنان دي هغوی د امنیت دښمنان دي ولې ځکه د داسې چا په خلاف راپاڅېږي چې هغوی د موږ سره مشترک مصالح لري همدا خبره کوي که نه کوي هر څوک چې د موږ د دوستانو په خلاف راپورته کېږي هغه د موږ دښمنان دي ولې ځکه چې دوی له موږ سره مشترک مصالح لري مشترکې ګټې لري او هغه چې د ده په خلاف راپورته کېږي که هغه په دین کې له ما سره یو هم ده خو زما دښمن دی ځکه چې هغه سره د ما اوس مشترکې ګټې نشته او پنځمه څه باید ما درته اول ویلې وای هغه وینه ده یا اصل د چا سره د وینه په تاریخي لحاظ باندې وای په قوم کې نو بس هغه سره دی خپلوي لري او پالنه لري کاغه جرمنیان وي کاغه هندوان وي کاغه روسان وي کاغه هر څوک وي خو چې آریایي نسل دی آریایي نژاد دی هغه ما ورور دی یا مثلا که ترک نژاد دی که هغه اوس قرغز نومېږي که قزاق نومېږي که ترکمن نومېږي که اویغور نومېږي او که هغه ترکی نومېږي که هر څه نومېږي خو چې وینه یې ترکی الاصله ده بس هغه زما ورور دی یا چې وینه یې د عرب وینه ده که هغه اوس مسیحی ده که هغه درزی ده که هغه مارونی ده که هغه یهودی ده که هغه هر څوک دی خو هغه زما ورور دی ځکه چې دغه په تن کې دغه په رګونو کې عربي وینه چلیږي هغه خصایص یې ده چې د فزیکي جوړښت خاصیتونه یې دي هغه زما د قوم دي زما وین د قوم وینه پکې چلیږي بد دا پنځه د دوی د دین ارکان دي تاسو دلته وینئ چې په دې کې دین نشته ده دین او عقیده پکې نشته دین او عقیده ولې پکې نشته ده ځکه ورکې نشته ده چې کله دین ورکې راغی نو بیا دا نور شان خود به خود په خپل ځي ځکه دین خلکو ته څه توصیه کوي د مساوات او دیوالي چې مسلمانان باید سره یوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ټول د آدم زمن یاستئ کلکم من آدم و آدم من تراب تاسو د آدم زمن یاستئ او آدم د الخاور نه جوړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اولنی او اخرنی حج کې حجۃ الوداع خطبه وایي ته دریږي خلق ته وایي چې د هیڅ عربي فضیلت نشته په هیڅ اعجمي باندې او د هیڅ سره فضیلت نشته دی په هیڅ تور او سپین باندې ټول یو شی یاست ټول د آدم زامن یاست او آدم له خاورې جوړ او الله تعالی په قرآن کې فرمایي ان خلقناکم من ذکر و انثى تاسو د یو نارینه او یوې ښځې نه پیدا کړی وجعلناكم شعوبا وقبائل بیا مې تاسو قومونه او قبیلې کړې یاست لتعارفوا دې په خاطر چې یو بل سره وپېژنئ لتفاضلو نه د یو بل نه ځان فضیلت ثابت کی چې د فلانی قوم نو زه افضل یم زه غوړه یم کدا نن منګه وای چې افغانان ډیر مېړنی قوم دی افغانان بهتر قوم دی افغانان کدا په دې خاطر وای چې منګه افغانان نو دا جاهلی دعوه ده په دې من ګناګاریږو او که په دې خاطر وای چې د خلکو د اسلام نه دفاع کړي ده او د خلکو اسلام ساتلی دی او په دې قوم کې په مسلسل ډول باندې موروثي ډول باندې کافر به کې نشته په نور قومونو کې کافر شته او په دې کافر نشته ده کراغله ورته د بل ځای کافر ده مرتد شوی به وي په عرب کې مسیحای شته یهودای شته مسلمان پکې شته خو زمونږ په قوم کې دا نشته ټول مسلمان شوي دي د اسلام نه دفاع کړي مجاهدین دي غیرتي دي محنت کشه دي د اسلام لپاره او دا فضیلت دی خو ګورې دا فضیلت د قوم په بنیاد نه شو بلکې دا فضیلت معنوي فضیلت د نورو شیانو له وجې نه د اسلام د وجې نه د دې وجې نه او که موږ افغانان په دې خاطر غیرتي بولو چې دا آریایان دي د آریا د نسل نه راپاتې دي په تاریخ په زمانه کې دوی دا دا, دا کارونه کړي دي نو دا بیا یو ډول جاهلی دعوت شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جاهلی دعوت ویل د نسنالزم دغه پنځه ارکان دي د وینې اشتراک ده د ژبې اشتراک ده د خاورې وطن اشتراک ده د تاریخ اشتراک ده او د مشترکو مصالحو په دې کې دین نه دین ورکې نه ځایږي ځکه دین ورکه دوی نه راوستلی زه به تاسو یو مثال وایم عرب نشنلستان وای زه چې دین په خپل ارکانو کې شامل کما نو بیا هغه مسیحیان چې عربان دي په خټه باندې او د ما په خاوره کې وسیږي نوم عربي ده تاریخ هم راته معلوم ده وینه هم را سره شریک ده خاور هم را سره شریک ده تاریخ هم را سره شریک ده مصالح هم را سره شریک دي نو بیا چې زه لغنه ځان غوره بولم د دې خاطر باندې چې زه مسلمان یم او هغه ته بیا په کم نظر ګورم چې کافر مسیحي نو بیا هغه چیرې له ما سره یو کېږي هغه وایي دا د دین ټکی به بلکل وباسو اخوا ته که د چا له دین سره کار پټ پټ د خپله سختي دینداري دې کوي خو په ټولنه کې دین نه ځایږي هغوی وایي ځکه چې دین پکې راشي نو بیا به مسلمان ځان غوره بولي تر مسیحي که به نه بولي ها تر يهودي به ځان غوره بولي که به نه بولي تر کمونیست به ځان غوره بولي که به نه بولي تر سیکولر ذهنیت لرونکي به ځان غوره بولي که به نه بولي چې ځان غوره بولي د یو خارجي عامل په نتیجه کې چې هغه دیني مذهبي عامل ده نو هغه نور بیا وایي چې موږ دا درسره نه منو چې څنګه ته عرب یې زم عرب یم څنګه ته پښتون یې زم پښتون یم څنګه ته تاجک زم تاجک په دې به سره جوړیږو چې زه ته تاجک یو زه ته په دې وطن کې اوسېږو زه ته مشترک مصالح لرو د مال د تاسو تاریخ یاد دا چې ته د دین په خاطر باندې ما غورځوي او ځان پورته کوي دا در سره نه منم نو دین او نشنلیزم یا قوم قومیت دا سره یو ځای کې نه ځایږي دوی په خپل نه مني دوی په دې باندې موږ بنیادونه ړنګي ما تاسو ته دوی دی یو شاعر بیت درته وایي چې وایي آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ليس له ثاني وي په بعث په ګون باندې رب په هیڅ ایمان راوړي چې دا زما رب دی د عبادت وکوم او د طاعت وکوم او عربیت می دین دی اسلام می دین نه دی عربیت می دین دی په دې عربیت کې چې ما سره هر څوک شریک دي هغه زما ورونه دي او زما قوم یا په پښتونولۍ کې چې هر څوک شریک دی سره هغه هغه د اسلام سره د تضاد دلایل د دې ښه ډیر دي ما تاسو ته مختصر یو څو دانې راټول کړي دي اوله خبره دا ده چې دغه نشنلیزم د موږ تاسو په اسلامي امت کې یو وارده شوی نظریه ده له غرب نه راغلی نظریه ده اسلام نشنلیزم ته جاهلیت ویلی دی او ټول قومونه سره برابر کړي دي عرب ته فضیلت نه دی ورکړی په عجم باندې یوازې دی عرب دی کې دی چې په دې خاطر فضیلت ورکړی وي ورته نسبی فضیلت دا د پیغمبر قوم دی او پیغمبر یو معنوي حیثیت لري هغه په وینو په خټو په تاریخ باندې ځان غوره نه بولی هغه هر دعوه غیر اسلام د دعوی نه تر پښو لاندې بولی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل هر دعوه چې د اسلام د دعوی نه پرته وي هغه تر پښو لاندې بولی بل هر دعوه نه تر پښو لاندې ده په بخور باندې خېزم وارده څه نظریه ده له غرب نه راغلي ده په اسلام کې د دې ځای نشته په اسلام کې ټول مسلمانان سره یو شی دي ټول دی یو رب بندگان دي او په اسلام کې فضیلت څه دی هغه انفرادي ده اجتماعي فضیلت نشته انفرادي فضیلت دی الله تعالی فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم تر ټولو غوره محبوب تر نږدې الله ته هغه د تق... ډېر تقوا خاوند دی څوک ډېر تقوادار دی هغه ډېر غوره دی پښتون قوم من حيث قوم غوره کېدای نشي په پښتونولۍ عرب په عربي په عربي توپ باندې نشي غوره کېدای ها په عربانو کې غوړه خلک شته په پښتنو کې غوړه شته په په هزارو کې شته په ترکانو کې شته په روسانو کې شته په امریکایانو کې شته په فرانسویانو کې شته په يهودو کې شته کم خلک هغه چې اسلام منل د اسلام په خاطر د الله نه دی ویره په خاطر غوړه دي کاغه عربی ده کاغه يهودی ده کاغه فرانسوی ده کاغه پښتون ده کاغه پنجابی ده کاغه ترکی ده که هر څوک دی چې د اسلام فضیلت حاصل کړی په اسلام کې تر نورو د وړاندې دی نو بیا په ټولنه کې هم دغه حیثیت باید وړاندې وي نه په دې خاطر چې د فلانه وینه چلیږي بلکې په دې خاطر چې په دې کې ډیر اسلام دی په دې کې ډیره تقوا ده خو د نشنلیزم نظریه لغرب نه وارده شوې ده او دا کوم ځای را وارد شو مخکې چې په اروپا کې کوم په زړه باندې باندې نشنلیزم موجود وو هغه ته نور ګرځو بلکې یوازې د شلمې پیړۍ اروپאי نشنلیزم ته بیرته راګرځو په شلمه پیړۍ کې تاسو دلته په جرمني کې جنگونه ولیدل د هټلر او د نورو ترمنځ د نورو اروپا ترمنځ او جرمنیانو نازیانو هغوی ځان غوره باله تر نورو د دې فلسفي بنیاد څه شی و فلسفي بنیاد دا و چې په اروپا کې چې کله کلیسا هغه مذهبي مشران دوی په خلکو باندې ظلم او وحشت شروع کړ شروع کړ شروع کړ ګوري په مسیحیت کې څوک براه راست مخامخ الله نه څه نشي غوښتي عیسایان دا حق نه لري چې د الله نه څه وغواړي دعا وکړي نه دی به ورځي چرچ ته کلیسا ته په کلیسا کې به پاپ ته وایي چې ته د ما دپاره د الله نه څه وغواړه کاغه ورته غوښتل زړه یې کنه دی په خپل حق نه لري په خپل د اجازه نه لري چې پوله باندې صدر ورګي ودرېږي او الله ته عبادت وکړي یا د شپې راپورته شي سهار وخت زړه شو او د څو کې ځکه ودرې نه د یکشنبې په ورځ به ورګي د پاپ په محضر کې الته به خپل ګناهونه باندې اعتراف کوي او بیا به الته ترانه مرانه بوایي د موسیقي سره او په هغه کې به دوی خپل عبادت کوي توبه ویستل په مسیحیت کې نشته ده ته توبه نه شي ویستلی یو مسیحي سړی دی یو مسیحي شخص په حیث نه شي کولی چې توبه وباسي چې یا الله نور نه توبه ده ګناه به نه کوم نه دی باید لاړ شي کلیسا ته کلیسا د کلیسا مشر ته باید توبه وباسي او هغه یې ورته ګناه معاف کوي وایي زه ومې بخلي دغسې ظلمونه شروع شو چې چا به په خپله د انجیل زده کړه د زده کړې کوشش کاوه هله دا مرتد شو اروپا کې فرانسه کې جرمني کې داسې بیا به هغه تیل داغ کړ سر باندې به ورته کنډولای جوړ کړ تنده به وخره تیل به سره کړ سر به ورته واچو چې چا به ویلې ما ساينسي معلومات حاصل کړي دي یا دا ځمکه ګردۍ ده کروي شکل لري یا ما ستوري لیدلي دي یا مې غټ دوربین جوړ کړی دا ځمکې کارونه به تمام کړي ستاسو اسمانو سره کار لري اړه نه کافر نو ساينسدانانو کافر کړو چې چا به په انجیل باندې مستقیما ځان په خپله پوه کاوه دوی ته به نه ورتلو هغه یې کافر کړو چې چا به د انجیل په خرافاتو باندې اعتراض کاوه دا به یې کافر کړو نتیجه یې دا شوه یې دې بیا درته وروسته تاریخ ته وایم د سیکولریزم په درس کې چې اروپایانو دین پرېښوده وه یاره که دین دغسې شی یې نو له دې دین نه موږ تېر اروپایانو د نن نه تقریبا درې نیم سوه یا څلور سوه کاله مخکې د فرانسې د صنعتي انقلاب چې راغی تر هغه مخکې لږ وروسته په هغه زمانه کې اروپایان په اجتماعي ډول باندې له دین نه تېر شو او دین ته ویل چې ته به نور د کلیسا په کونج کې بند د ژوند په هېڅ شي کې د کار نشته حرام حلال دا د من خپل کار ده که د نر سره نکاح تړو که د ښځې سره تړو که اکثریت وویل دا صحیح ده با صحیح ده د پاپ او د دوی د مذهبي مشر په دې اعتراض نه حق نه لري بس تا ته به موږ درځو د یکشنبې په ورځ هلته به د تا هغه ټکس مس ادا کوو هلته به یو څو ترانې مرانې در سره وایي د موږ په ژوند کې په روا ناروا کې حلال حرام کې جایز نه جایز انصاف ظلم په دې کې رسا کار نه نو الحاد په هغه کې دی په اروپا کې د الحاد نظریات را پیدا شو څه نظریات د الحاد الحاد د دین نه بلکې د ټولو ادیانو نه انکار ده په الحاد کې د يهودیت نه انکار ده د مسیحیت نه انکار ده او د اسلام نه انکار ده د بل هر دین نه پکې انکار ده هیڅ دین دا دین یو اسی خرافه ده په دې کې هیڅ حقیقت نشته ملانه جوړ کړي چې خلک باندې ویری د خلکو مالونه په بندره حاصل کړي وای دا یو ډول تاریاک دي خلک باندې بهوشه کوي د ملایان او په دې باندې ویروي چې دوی مالونه څنګه حاصلوي چې کله الحاد په اروپا کې زیات شو نو بل خو ته خو دین د زرګونو کلونو تاریخ درلود تاسو ته متوجه یاست چې دین په اروپا کې هم د زرګونو کلونو تاریخ درلود نو د دې په خاطر باندې چې دی دغه د الله تصور د دین تصور د آدم او د حوا تصور د جنت او د دوزخ تصور د خلکو له ذهن نه بالکل وباسي نو بیا یو بل ډرامه جوړه کړه وایي چې دا انسان اصلا د بیزو بچی دی د شادو دا څنګه د سادو بچی ده وای دا اصل د ځمکې په مخ چېرته په ګنده اوبو کې یا په ولاړو ګندو اوبو کې یو ډول جرثوم میکروب او دا میکروب بیا د زمانې په تېرېدو باندې ساحل ته راووته او د ساحل نه بیا په دې چینجی جوړ شو بیا دا چینجی د زمانې په تېرېدلو باندې ها ها دا بیا غټېده او بیا د ځینې یو بل ډول حیوان جوړ شو او بیا دغه ډول حیوان چې جوړ شو بیا لاسونه پښې وکول او بیا یې وړۍ وکولې بیا وروسته دا حیوان لږ نور هم ترقي شو ګرځېده را ګرځېده او منډې دا شیان یې زده کړه وروسته بیا د دنه په یو زمانه کې نه بيزو جوړ شو شادوګا ته نه جوړ شو او بیا دغه شادوګي نه بیا چې لږ نورم ترقي وکړ بیا شمپانزي یو بل قسم بيزو د تلقي نه لري په دوه پخوم تلای شو څلورم تلای شي تاسو ولې دلای تصویرونه خو باندې دلې کنه وې دا ته نه جوړ شو او د دې نه ورسته بیا دا خارونه تر اخته شو بیا ځمکه ورېدله ودان کړو انساني تجربه حاصله کړو او بل اخر د پرونی بيزو نه نه نه انسان جوړ شو وی دا ګوره په ګوتو کې شباهت موجود ده په شوندو کې په سترګو کې په حرکاتو کې و انسان تیګه راواخلي سرمخ به نه ماتوي بزوګان داسې تیګه راواخلي سرمخ به ماتوي شپېلوي او له پوسته کوي او حرکات ارته د انسان ته ورته دي وی دا اصلا د دینه پیدا شو د داروین په نامه باندې د دوی یو سړی را پیدا شو هغه د نظر خلکو ته وړاندې کړ اروپایان له دین نه نور تنګ شوي و د هغه زمانې له دین نه بس دا نظر ورته ښه ښکاره شو چې بس دا نو ډېره ښه خبره ده او ټولو سکته کې ورته سره وکړي او په مکتبونو او پوهنتونونو کې د یوې رسمي عقیدې په حیث باندې تدریسول او په دې باندې تحقیقات شروع کړل چې دا نننی انسان څنګه د پروني بیزونه ترقي وکوله سره ورسېد چې دې ته د ترقي نظریه یا د تطور نظریه د پرمختګ نظریه دا ورته وایي او دا تر شل پنځه کاله مخکې پورې هم تدریسېدله ما په خپل کتابونو لیدلي په کابل کې ټول مرحله هلته تصویر کړې چې څنګه دا چینجی و بیا څنګه بیزو شو بیا څنګه شمپانزي شو بیا څنګه ځنګلي انسان شو بیا ځنګلي انسان نه څنګه د نن متمدن انسان شو بد دا ټول هغه کړی دی رسې چاپ شوی کتابونه په فارسی باندې ما په خپل دلی وو تاسو چا چا دا نظر اوریدلی دی چې چا اوریدلی هغه د لاسونه پورته ماشاءالله ټول اوریدلی دی ښه ته دا نظر راپورته دا ول راپورته کړه دا په دې خاطر باندې چې دوی ثابته کې خلکو ته وایي چې دا انسان دغه ډول فلسفه لري په دغه شکل جوړ شوی نه آدم شته نه حوا شته نه جنت شته نه الله شته نه ملایکې شته نه شیطان شته بنده ټول هسې کیسې دي چې په دې شکل باندې دغه د الحاد نظریه خلکو ته وړاندې کړه نو اروپایانو دا ومنله روسانو دا ومنله نورو دا ومنله که څه هم کلیساو مخالفت کوو یهودانو مخالفت کوو خو عامو خلکو یې اکثریت ومنله بیا په دغه داروین پسې وروسته یو بل سړی را پیدا شو هغه نیچه نومېده نیچه چې را پیدا شو نیچه بیا یو بله نظره وړاندې کړه وایي دا داروین چې وده ډېره سمه خبره کړې ده او په دلایلو ولاړه خبره ده د انسانو د بیزو ترمنځ ګوري څونه مشابهتونه دي او وایي اوس یو بله خبره واورئ نیچه ورته ویلې وای دا عینا ممکن ده چې د نننی انسان نه دی داس یو پرمختللی بل انسان پیدا شي چې د هغه انسان او د نننی انسان ترمنځ به دونه فرق وي لکه د نننی انسان او د پرونی بیزو لکه پرونی بیزو نه نننی انسان جوړېدای شي د نننی انسان نه ولې سبا یو بل سپرمن جوړ نه شي و یو یو انسان به داسې پیدا شي یو نسل د انسانانو به پیدا شي هغه ته به سپرمن وایي یعنی غختلې سړی تر ټولو عظیم شخصیت نو بیا چې اروپایانو هغه زړه نظریه منلې ولا داروین سره نو د نیچه سره خو دا بل ځکه منله دا خو اسانه ده چې د بيزونه انسان جوړېدای شي د انسان نه خو انسان جوړېدل اسانه ده کنه بيزونه چې انسان جوړېدای شي دی په نظر نو د انسان نه د انسان جوړېدل دا اسانه ده اسانه نه ده معقول هم دی لپاره نو چې دا خبره خوراک په خلکو کې بیا په دې کې لیوانای را پیدا شو چې سب زاغه سپرمن یې مکنه هټلر راغی زه سپرمن یې مکنه او د ما قوم څه ده هغه سپر میسن ده جرمن دا سپر قوم دی او زه سپر مین یم د اروپا ټول خلک د ما ومني کنه خیر نه بس ډنګر سره واخیست دا وه دا وه دا وه جرمني وه اتریش وه فرانسه وه ها یو لندن ته نه پاتې شو یو روسیې ته نه پاتې شو نږدې اوس درې څلور ساعته وروسته روسیه هم نیولې وای او یا به ما منئ د سپرمین په حیث باندې یا یو هم نه پرېږدم نه یهودا پرېږدم نه مسیحا پرېږدم نه جرمنا پرېږدم نه اتریشا پرېږدم نه ډنمارکا پرېږدم نه فرانسوا پرېږدم نه انګرېز پرېږدم هیڅ څوک نه پرېږدم ما به سپرمن په حیث منی ولې د نیچه خبره نه ده چې د نیچه خبره منل نو واقعیت باید پیدا کړي هغه ځای ما او تاسو د نیچه خبره منل دغه بنیاد د داروین خبره ده تاسو د داروین منل او د نیچه منل خو ما مو منی او که نه منی بیا ټینګ شي ګنډې ته ته کله اروپایانو ته دا ثابت شو چې دا خو ډېرې لیونۍ نظریه ده خطرناکه خبره ده بیا عقل سر ته ورغی او په راټول سو هغه خپل لیونه یې بیرته په قرار کړ نو دا د نازیانو یا د جرمنیانو نظریه وه چې موږ سپر قوم یو دغه نازی نظریه د ما قوم تر نور قومونو غوره ده دغه نظریه افغانانو